بالوالد معشوم یعنی حضانت حق څوک لري بیا د حضانت حق مور لري مطلق شوا معشوم ساتنه تر وو کال پوری د معشوم ساتنه تر بلوغ پوری هغه هغه زنانه مطلقه وعده شو بل ځای باندې نو حق د حضانت بیا هغه مسلوب کړو بیا د هغه د مور مور دا د پلار مور بیا ماسی وغیرہ داسې ترتیب باندې منع حق بالولد اغبن زیاد عن هل بن اسامه نابا میمونه سے مولا من اهل المدینه ډیر رښتینی سره قال بینما انا جالس مع ابي هريره جاء امراه فارسيه یو زنانه فارسی وی مع ابن الله اغسر بچیوم د فدعیاو وقد طلق زوج خاون ول طلاق ورکړو فقال دیا باورلا راتنت بالفارسیه نو په فارسی کې ابو رضی الله عنه دا خپل درخواست کړو زوجي يريد ان يذهب بابني زما خاون زما زی معنی بیا او مال طلاق را کړی فقال ابو هريره استعمى علي په دې باندې خسنه واچوي ورتن لها بذلك او د فارسی کې ورته وي زنانه ته فجاء زوجها پدې کې خاوند راغی فقال من يحاقني في ولدي زما چې څوک مانه منی کوي فقال بور الله مني لا قل هذا الا اني سمعت امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزنن راغلی و نبی له صلوات والسلام څخه وقاعد عنده زناس فقالت يا رسول الله زوجي يريد ان يذهب بابن زما خاون ما نبي زي بي وقد سقاني من ربي عمبا اغه کویل مال او صبر اړي ورکی ماشوم دی فانطلقت بی خبر پوه شوي ها که زنانو نکاح وکړ بل ځای کې نو بیا حضانت حق د هغې په خپل ملوب کړو بیا د ام الام عانین بیا ام الاب بیا چې دا ماسی دا په دې طریقې باندې حضانت پرورخ لري قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الخاص عن محمد بن ابراهيم عن بن عجيب د د دعوه دا شو ګر علی رضی الله عنه انا حق زبه ساتم ځکه ابنت عمی د زما تر لور دا ابل وعندي ابنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نبی اسلام لور دا وهي حق بیا هغه بیا ډیر لایق ده د حزانه څخه زمونږ دی ام نین ام الام ام الام نین ام الاب او کنه نی بیا ماسی دا ما جعفر چې ده دا حقدار دی د سره ماسی ده وانما الخاله امنا ماسی چې دا مور وی نو مور حضرت حق لري نو ماسی حضانت حق لري لیکن اول نه ګوري مور لري یا بیا ام الام نین بیا ام الاب ام الاب نین بیا ماسی اول ته زما کور کې ستا تر لور ده فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام فیصله مور لو دا ماسی لو انما الخاب منزله الام جی دا اولنې مطلقه وا یا ممتد ته طهر دا دغه دغه حکم او دا مطلقه مشته چې عدت بالکل شته ده نه غیر مسئول بیا ده کور تر اوسه شي نه طلاق ورکړ نن طلاق ورکړ سبب بل ځای نکاح کول شي من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عده تعتدونها غیر مدخل بیا باندې د سر عدد نشته هغه طلاق مغلظ ور کړو طلاق مغلظ ور کړو درې طلاقونه ور کړو بتی اطلاق په ثلاثه باندې کېده په وخت کې وهو غائب ا دې په خپل موجود نو په پیغام ولېګو د طلاق زنده خبره هیڅ شی نشته ځکه هغه طلاق کې هغه طلاق چې پاره کې رجوع کېده نه نسخه او سکناو او ته اوس مستی کوي او دا درې طلاقونه ملاو شي دا د پاره هیڅ نشته حالانکه بالکل نه ده واښوي دې لپاره باندې خو حقیقت کې اشته ده فجاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكر ذلك له بیا فرمایله دا ام شریک داس زنانه د چا قربا ډیر دی خپلوان ډیر دی همیشه سړی زی راځي نو اعتدی فی بیت ابن ام مکتوم انا بنا صحابی دی نو ته چیل کوزای برخه کوزای نو تکلیف باندې فینو رجل ما تزعین ثيابک و اذا حللت بیا ما ته وای ګره معاویه رضی الله عنه مو پیغام لګلو زه تاسو سره واده کول غواړم ابو سفیان هم لګلو معاویه بن سفیان او ابو جام هم لګلو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما ابو جام فلا يزعساه عن عن عقيقي ابو جام خار وخت لوړ چټ باندې ولې ټاکول کوي پښې ساجب تیز ده کور به جوړ نشي هغه راغه بیا په سر کړي اړو کور کېلی نه سه روزه دا تاریخ روزه دا کار روزه دا کوي ټول عمر دی دا سره په کار کې کوی چې وایي کړه ذات کال پس کور تراشي نو چې دا ته کال تیر کې بیا روان دی یو ځوی کار لا کوم ولګو هغه کې ناروا نه دی لطیفه وه ډېر ښه خبره کو نه تنګې ګرځه اري زګا څو کار وی تاسو ذکر نه کم از کم څه خو بوای کړه فلا يزعسا عن او اما معايا فسالو کلا مال له بیا به جنگ واقع شي انکحی اسامه بن زید په دې زما خوښ نو په د نبی اسلام مشوره شامل وو قالت فقررت لیکن ثم قال ان کې اسامه بن زید فنکحت فجعل الله تعالی فی خیرا الله تعالی کې ډیر خیر واچل زما په غنکا کې وخت بیتو زما دا شکور جوړ شو چې رشک کېده خلق بس خیر ورته ګوره چې رشتہ کوي نکاح کوي نو مال به مخکې کېږي نه مال به مشوره واخلي زه به درته به صحیح مشوره درکم فلما غزوة يقدم أن زوجها طلقها ثلاثة درې طلاقونه ورکو او درې طلاقونه بتاتا سمېلو مغلظه درې طلاقونه ورکړو دا یو کړو که درې نافذ کړو درې نافذ کړو عدت خو وای سبب دې ته چې نکاح نه کیږي ته ماشومې په سبق ویل دوره دي سه عدت لا چا نکاح کړو نه کانت بقیت لا مخکې دا جنگ جګړه ډیره وکړه دو طلاقون خو ورکړي خو یو پاتې و نو دا یو ور ورکړه چې مغلظ شي او هغه ته وکیل او هغه ته وی څه خرچه او کته وربش مربش دا ول ور کړی جی نه زما پوره د عیدت خرچه راګی فقال والله ما لا نفقه الا ان تكون حاملا که حامله ونه بیا نفقه وا فاطمه حامله نفقه د کوم ځای ورکو فاتت النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام څنګه نو نبی اسلام به لا نفقاتا لکه دستا کار نور نه لا نفقاتا لکه تا ته نفقه نشته تا ته سګنا نشته نور هر طلقه چې دا مغلظه د عدت خرچه او سګنا په خاون باندې لازم من قران نشه پر غدې دی یو زنانه په وینا باندې یي صحابي دې نو ته چل کوزای برخه لرګن تا د سہولت جوړ شي اداغه نکاح وکړ نبی اسلام اسامه سره جی فرجا خالد قيل ورور اكبر وذلك فقال من ولم يسمع هذا الحديث الا من ذات فنس او موږ د خلکو په هغه مشهور خبر باندې عمل ول نه کو صلا قایتونه چې د مقتدی د پاره نفقه او سکنا دواړه شته جی تلقون لعدة حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرنا الله بس حکم راولېږي قالت فأي امرنا بعد الصلاه چې درې تاکونه ور کړی شنو بیا کوم حکم راځي دا پیغور کې کیږي نور چرته نه کی جی قال ابو داود تبارك الله وحده قال جل وعلا مثلا فروى حديثنا حديث ابو بكر رضي الله عنه د دې سره تر نور ثابت شو د فاطمه لپاره عدت سکنا خرج وغیرہ نه ده ثابت شي نو متلقي مبتوته د پارا خرچه او سکنا بني لیکن اوس من انکر ذالک علی فکما نه نه نه نه سورۃ طلاق آیتونه دي د مبتوته مغلظه د پارا نفقه او سکنا دواړه په لازم دي باب من انكر ذلك على فاطمه وقال حدثنا نفسي علي قال اخبرني ابو احمد قال حدثنا محمد بن زيد بن النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر وکړه به قال حدثنا احمد بن قال حدثنا قال عبد الله قال حدثنا قال قال حدثنا من جزير قال قريب بن مدين تكون فقال سعيد تل امراه فتتد الناس دې زنانه خلق په فتنه کې واچول انها كانت لاسنه جبه تیزوا وشو طلبان دی وجنا هغه کور کې گزاره نه کېده مجبوری شو مجبور ځان له مسائل دي جی لیکن سورۃ النساء آیتونه الله راولېګو سورۃ النساء آیتونه راولېګو نو د دې کونډې د پاره حصہ یا اتم ملاوي یا څلورم ملاوي بس خپل څه دی واخ دی بیا زیدی خپل کوتا نسخ متاع المتوفانها بما فرض لها من الميراث والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیت لازواج متاع للحول غیر اخراج یو کال پوری کونډه د خاون په کور کې پاتې کېدل ضروری لیکن فنسال کې بیا تل میراث یا تم اخلی یا سلورم اخلی نو کال پاتې کېدل منسوخ المتوفا عنها زوجها خاون مړ دی نو خاون باندې غم سلون میاشتې لس ورځې په کار دی عن زینب بنت ابي سلمان نا اخبرته بعض الحديث الثلاثه دري حديث قالت زینب دخلت على ام حبه زه ام حبيبه ام المؤمنين باندې داخل شوم ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجه ما په خوشبوي سکول وغير اني سمع رسول الله يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر چې دا غم کوي په میت باندې فوق ثلاث ليال ان کپلار مروي ها الا على زوج 14 و 10 بیا زینب وای دخلتو په زینب بنت جاش باندې کله چې دا غي رور مړو فدعت بتیبنا هغه خوشبو را غوښته فما ست منو ثم قالت والله ما لي بتیب من حاجه خدا چې ما د نبی اسلام نبی او ول المنبر نظر وا زنانه ته چې مان نړۍ په الله پر ظاهر چې غم کوي کومړي باندې فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه شنو چې د سترګې روغې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا نه بلګي مرتين او ثلاثن کل ذالک یقول لا نا نا ندجت بیا نبی علیہ السلام فرمایل انما هي اربعه اشهر وعشره اسلام کې خو د عدت سلور میاشتې او لاس ورځې پابنده اپوخا زمانه جهالت ته نو ګورې څومره پابندي و تاسو عمل کول پاره باندې دخلت حیف شانو یو سروانی ورکو ټغوانی کمرې ته بدن نه داخله شو لری ولا بسط شر ثيابها زړی جامې لیدلې جامې به واجوري ولم تمس طيبا ولا شيء خوشبوئی وغیرہ شی به نه لګول حتا تمر بي ستا سنتن کال به تیر شو پوره یو کال یو کال زړی جامې ویخته نوکن ناغستېدل ډېر لوی پریشانی او مصیبت ثم توتا بدابت حمار شاد طائر بیا بیا غیر راوست شو یا خر یا بیزا یا بل سمار فتقتلت به ناغه مخل پاغه مرغی باندې خپل عضوه ثم تراجع بعد ما شات من طيب نغري هغه نه بعد بیا خوشبو و غیره بلګول جایز نو پورا یو کال پابندي اسلام کې پورا کال نه درغه سلور میاشتې ولس او بیا پاره کې دانو چې جامې به نه بدلې جامې بدلې نکون اخلي بې ځای وختل کې خو خوشبویانې میک اپ سرخي پودر دا سوزونه باندې پابندي ده روزي ته مقصد د پارځي ضروری کار باندې خو بال تراړي غمونو خاده درسون روزي نه دي او چې درس زمو د کونډه دا عدت د تیر کې بیا درس دی ورچې کې جوړای ورکړي اخبرت عن نجات الى رسول الله صلی الله علیه وسلم تسل عن ترجع الیا فی بنی خضرا دا د بنو خضرو کې دا زما خاون مړ دی او زه د پلار کور ته تلل غواړم څنګه نزوجا خرج فی طلب اعبد له اب ابقو داغه غلامان تقتدلو داغه په طلب کې لاړ پلار کور ولی فنی لم یترکنی فی مسکن یملکو زما خاون داسې کور نه د پرې خو دې چا کور هغه مالک وي خپل کوروم نشته ولا نفقه خرچم نشته اوس خرچم نشته کور کوم نشته نو زه به کوم ځای کې اوسېږم نو دا عذر د زما زخاون کور د پلار ته منتقل کېږم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم بیا بسید کیف قلت دا خبر بیا وکړه رادت علی القصه هغه قصه ما بیا وکړه زما خاوند غلامان په طلب کې لاړ هغه هغه وجه اوس کور خپل شته د نه خرچه نشته نو خپل پلار کور کې عدت تیرول غواړم وذكرت من شان زوجي قالت قال ام کوسی فی بیتی کې حتا یبلغ الكتاب اجلا دا سلور مې چې عزت هغه ځای کې بتیر کې چې کوم ځای کې خاون مړ دی یعنی د پلار کو ناغي څه بندوبست کی که خاطی کی وغیرہ فاعتدت فی اربعه اشهر و عشرا سلور میاشت او لس ورځې ما سره د سخت مجبورۍ نه باوجود هلته تیر کړو جی غم دې نه کوي زنانه فوق ثلاث درې ورځې زیات الا علی زوج نو زوج باندې غم دی کې څلور میاشتې او لس ورځې نو غم به څنګه وکړي جامې بنا کوي خراب خچنې باچې نه ولا تلبس ثوبا مسبوغا خوشوي هغه رنگ شي د خوشبویانو باندې جامه او دنا شي تاسو واک بین نو دا نچوړ شوی د خوشبوې نه پاتې کیږي بیا خیر دی دارنګه رانجه دې نه لګي خوشبوې دې نه لګي ها حیز نه چې کله پاک شي کونډه دا نو بیا چې بدبوی راځي په بدن باندې داسې مناسب پودر وغه استعمال جایز من معیزه بنبذه من قسط واصفار هغه وخت یا خوشبویان وي او ځس پودر و غیره دي نو چونکه افغان باندې د بوی خطر ده ردا چې د حیز د غسل نه بعد دا چې پودر و غیره په دې عذاب باندې استعمال جایز دی او خزاب دیوم نه لګی نکریز و غیره نه قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد بن اسماعيل قال حدثنا ابي بن عروه عن حسان بن عطيه فقلت انما صبر يا رسول الله دا خو تریخ رانجه ده لیس فی دغه خوشبوئی نشته خوشبوئی نشته خو مخ صفا کی مخ صفا کول نه پکار قال انه ليش بل وجه مخ خپلې مخ خسته کوي فلا تجعلي الا بالليل ها شپې ولګو او بیا هغه بیرو باندې سر ووینځه یعنی داسې خوشبوئی وي چې په دا صابون وي چې هغه کې بالکل خوشبوئی نه وي لکه د کپړو وینځلو صابون په هغه کې خوشبوئی غالب شي نه خو زموږ تجربه نشته خوشبوئی والا شی استعمال غلط دی وهو في عدة القوم الذي قال حدث ولي دعون من قال حدث ولي قال أخبرني هشام قال حدث بن بن عبد الله سبع أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة دا د سعد بن خوله بیبی دا وهو من بني عامر او دا سره د چې ممن شاهد بدرن بدر په غازیانو کې ده فتوفی عنها او فتشو پاجت الوداع کې او دا حامل وا وخت نو کړه ان وزعت حملها ایزی شروع یا زیات وخت تر شوی وضع عملو شو بعد وفاتی فلما تعلت من نفاسیا صالحته نه فارغ شو نفاس نه فارغ شو یعنی شل پنځه شروع کې وضع حمل شو او بیا وضع حمل نه بعد نفاس کې نو صالحته نه فارغ شو تجملت للخطاب اغه ځان خپل کړه د پاره د پیغام د نکاح چې څو پیغام د نکاح راولي فدخل علی ابو سنابل ابو سنابل داخل شو رجل من بني عبد الدار فقال فقال مالی اراک متجمله دا تازن ولې ځان خسته کړی دا خپل کړی دا لعلک ترجین النکاح ته واده کول غواړي ته خلا په عدت کې خوښوي د متوفا نه زوج عدت سوري سلور میاشتې لس ورځې دي او استا خوشل پنځه ورځې شو بچي پیدا شو او بیا لوی ورځې تیر شوې مثلا تلیختی ختم شو والله ما انت بناکعن نکانه شو کول حتا تمر علیک اربع اشهر و سلور میاشتې لس ورځې نه تیر شوې قال سبع فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي خیل صاحب ته ما خام شو ما خپل جامع راغونډې کړې ځان خسته کول نه په کار پابندی ده فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فسالت عن ذلك نبی سلام څنګه عالم فقطانی بیان قد حللت حين وزعت حملی په شی بس حتی حلال شي حاملې د پارا بعد الاجلین نه ده حاملې د پر وضع حمل عدت دی نن خاول مر شو سبا بچي پیدا شو دا فارغ ده وامر علی تزویج ان بدالک خو خزن نکاح کولی شي ولا را باسن ان تتزوج حين وزات وان كانت في دمها ان که په سلیخته کې نکاح کین هم کول شي خو د نفاس حالت کې زوج اخر سره د پاره موضوع نه شي د وضع عمل بچي پیدا شي دویم روز باندې نکاح کین کول شي عادت ختم شي ها چونکه نفاس کې دا نفاس کې بیا زوج اخر د پاره مسئول بیا نشي وی زه مباهله کوم په دې باندې څوک را سره مباهله کوي سورته نساء قصرا یو سورته نساء طولا دا اول کې سورته نساء قصرا غ سورته طلاق سورته طلاق د 14 عشری و 10 نورست نازل شوه دی اول ته د عدت دی وځي حمله التسبا لیکلی تصریح ده چې د دغه عدت عدت کې مطلقه ده صغیره ده نو درې میاشتې آیسه کبیره ده درې میاشتې او ممتدة الطهر ده حیض ولا نه ورځي ثلاثه شهرین او حامله ده نو وزحل کسو کو مباله را سر گئی نو مبالکم سورة النساء القصرا چه سورة طلاق دا بعد الاربع اشر و عشرا دا غنروز تنازل شوئے دے نو وزح عمل وشی بس دا عدت دا ختم شو ها که بل خاون سره نه پغروز کې جایز دی لیکن قربان زوج آخر نفاس کې نشي کې انتظار وکړي مبتوته چې دا مغلظه چې دا لا یحجلها زوجها خاوند دې ترجو نشي کولای سو پوری چې دا موتو ان د ګرځلې د زوج آخر باندې بل سړی سره نکاح وو کې رجل نه دی ویلې زوج ویلې دی خوښ نه زوج دې ته وای چې د نکاح وشي نو نن کې یعنی موتو شي د زوج اخر نه موتوع شي بیا په خپل خوخه طلاق ورکي مخکې عدت تیر شي رجع زوج اول تک جائز خود کرایه سنده بنی نسی د کتیس المستعار نبی اسلام ویلی د کرایه سنده ویلی دی یعنی د انسانوم خارج کړي عن رجل طلق امراته یعنی ثلاثا درې طلاقونه ورکړ درې طلاقونه ورکړو خدري یو نشو په خبر نه ده په خبر کې یو کی فتزوجت زوجا غیره بل خاوند یو کړو فدخ بیا بل خاوند دخول وکړو ثم طلقها د قبل یواقع نو چې د دیم خاوند ماونه کی طلاق ورکی مخکې خاوند پر جایز کیږي که د سترګو وي که د لاس وي که د جیبي که د غوګونو وي او که د فرج وي زنا ډېر لوی ګناه دی فی تعظیم الزنا امر اهم دی امر عظیم دی اعاذن الله منه قال دی ارسل ایزم اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك چته الله سره زدار سره دني چلا ستا خالق دی قال قلت ثم اي ان تقتل ولدك خشتا ياكل معك بشي وجني از دانه چې ما سره ډوډۍ ونه خوري ډوډۍ الله ور کوي پښوی منصوبه بندې کارخانه بندې پښوی تا ولګو په چابه کولاوی د دوی ته کنجي وای او کنجي سره نور مصیبت جوړي 15 ده کنه 14 او او انسانانو د هر طالبان بیګار ډوړای کړو هغه کې قسم قسم میوي وي په چې پنځپیر کې خټکی دي باندو کې دا هغه زجاله کړی چې خبيز بچي وګوره دا مونږ خټکی خورو سیوان خورو په جمی میوه په وړي کې وړي میوه په جمی کې خورو وشوي خشتا یا کل ماک ها نور عذاب نزان نه مسله ده خدا عذر د دې پر مستقل تحریک مستقل او نوکل ساتل دا وغیرہ دا املاق وجبان کې دا ناروا ده ویننه ډوړې ډیره د خدا گاډي ډیریږي نو برچت د پاس روان دي خلک پیښور کې په سکول نه دی جوړ شوی او لاهور کې چې دی هغه بس نو د شاباش شریف څخه دغه سړک د پاسه د کورونو د پاسه پل جوړ کړي اوس پنده کې مو اسلام آباد کې پاسه پل جوړ کته کم شنو بر بږي برا هوا پر هغه چت شنو بیا بر چت بل خېلو او کني نو کته سمندر کې کته تاخاني جوړو خو انسانان نه کمیږي نه رزق کم شي نه لاري کمیږي دروغ وایي خشتا یا کنه دا ګناه کبیره ده ها عذر ځان له مسائل دي هغه کې هغه مستثنا صورتونه دي ثم قال ايو اجن قال ان تزني حليل تجارك بس الله رب العزت تصدیق د کلام د نبی صلی الله علیه وسلم په کلام پر وکړو وانزل تصدیق قول النبي صلی الله علیه والذین لا یؤمنون ما لا اله الا اخر